په مثل د سنگ تر سم سنگ ترې دی ها دا لیمبو دا ټول یو قسمه او ترش کې مالټي دا ټول پکې را لې لیمبو شو ریحها طیب بوی مزیدار دے و طعمها طیب خوند مزیدار دے نو الله دنیا او آخرت او قبر کې پورته کوي اده ملائکو مرتبه ته ورسي ويدعو به آخرين او کترا غرزي په دې نور چې څوک د دې سن کوي معامل په نه کوي مخالفت کوي رواه مسلمن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد